اوس پنځم باب د دې دانه شروع کیږي په دې پنځم باب کې شبهات پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دوی کړي داغه جوابونه کوي بیا هغه به وکی تر دغه پورې په اته د شمایات کې باغه وکی داغه نه ورستو بیا او په نه د شم کې دغه دی بیا به تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او تخویف به کافرانو ته په اخر کې به بیا زجر وی په انکار د رسالت باندې او دغه به پیش کړي په ثبوت په پیش کړي په شهادت د الله تعالی باندې چې الله گواه ده چې ته د الله رسولي دا به ذکر کوي ښا نو دا وګوري ولقد ارسلنا والله وی قسم دې یقینا مونږ را لګلې مونږ را لګلې ورس رسولان رسولان من قبل کا مخکستانا دا جواب د شبهه دې دوی اعتراض وکړو وی مونږ تا ذکر رسول نه منو ته څنګه رسولي پوښوي او دې کې دوی ته اشاره وکړه چې و مکه والا او تاسو په خپل ځان ته د ابراهيم عليه السلام اولاد وای نو ابراهيم عليه السلام چې تاسو پیغمبر هم منئ او ځان ته اولاد هم وای نو ولې تاسو بیا د کم ځای نه رااله چې داغه خزانه وا داغه بچی نو نو بیا د کم ځای نه رااله هغه رسول کنه نو چې هغه رسول خدا او بچی وو نو دام رسول د خدا او بچی شته دا خبره ده و ما کان لرسول نو دوی بل اعتراض وکړو وې ځکه نه مونږ ته کوم معجزه راوړه نو دا غي جواب ورکړي و ما کان لرسول او ندی او ندی ممکن رسول لرا ایات یا بیاات چراوړي کوم معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله په توفیق د الله هغه په خپل اختیارات سره دا کارونه نشي کولی بلکې د الله تعالی د طرفه ورته اختیار الله تعالی ورته معجزه راولېږي ها لکل اجل کتاب نو دوی سره چې دا خبره ختمه شو نو درې اعتراض وکړو وی دا سید نو بیا دې مونږ نه منو په مونږ باندې عذاب راولا نو الله وی عذابم په وخت راځي خیر دې مخه پکې ګیرا به شي در باندې لکل اجل د پاره د هر نیټي کتاب یو وخت مقرر دی کتاب لیکل شوی وخت مقرر دی په هغه باندې به در باندې عذاب راشي یمح الله ما یشاء نو دوی بل اعتراض وک سلورم اعتراض وې زنو چې مونږ کافر یو او د ارث دي کلی شي وی نو مونږ بس کو جهنم ته زنو بیا ته مونږ ته دعوتونه سترا کې نو الله و یمح الله ورانی الله تعالی خط مټاوي الله تعالی ما یشاء هغه چې اراده وشي و یثبت او کلک پریدی بعضی سیزنه کلک پریدی بعضی ورانی دا دا هغه سره دویم تک دا یو تقدیر دی نو دغه تقدیر د ملائکه سره چې کم پلاس کې دی پاره کې ستاسو نمونه کړه کافرانو په فهرست کې وی الله تعالی ته ورانو لشي البته یو بل کتاب دی وعنده ام الكتاب او الله تعالی سره اصل د کتابونو دی الله سره اصل د کتابونو دی هغه هغه کې نورانیږي نو تقدیر علما وی دوه قسمه ده کنه یو مبرم دی ایو معلق دی مبرم تقدیر کې بدلون ناراضي هغه بالکل په خپل ځای ولاړ د سیرت لیکلي دي خو هغه خاص د الله سره راغی علم هیڅ چاته نشته دی ایو تقدیر د فرشتو سره دی نو هغه فرشتو والا کې محو او اثبات راځي بعض شی ته کله وران کی کله پکې بیا برقرار شي نو هغه شان ته الله تعالی کې یو معنی د دې دادا امام غزالی کتاب لیکلی په اصول فقه کې المستصفا هغه دې دا کې معنی کوي یم الله ما یشاء ورانه الله تعالی هغه چې خوښ شي څه شي دی وای من الشبهات الشرکیه هغه شرکی شبهات د خلقو د ذهن نه لری کی او هغه توحید طرف ته سو کی هدایت کی و یثبت او بعد کلک فریدی و عنده ام الكتاب او الله سره د اصل د کتابونو اصل د کتابونو هغه تقدیر مبرم دی هغه د الله سره دی او لوح محفوظ و اما نرینک بعض الذی استسلی ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې خفقیګه ما کته وای چې دوی ما نه منی عذاب په ول ناراضي الله وای ز خیر دو په عذاب را ولم خو خستال دل ضروری نه دي و اما نورینک او که چرته او خو مونږه تا تا بعض الذین عدهم بعض هغه عذاب چې مونږه د دوی سره وعده کو نو فتراه جزاء مقدره ده ان نو فتراه ته به ویني او نتوفینک یا مونږه تا وفات کو نو چې وفات مکړي نو قیامت کې به ویني هیڅ خبره نه ده خو عذاب را اوستل ستا کار نه ده ستا کار څه دی فانما عليك البلاغ یقینا پتا باندې رسول دی تبه صرف ورته رسي وعلينا الحساب او بیا په مونږ باندې د حساب حساب و سره مونږه کو تا سره دغه نشته دی اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها دا اوس سکی دا اوس د دینه پس تخویف ورکی دنیوي تخویف ښا اولم يروا آیا ګورین دا خلق او دا کافران ان ناتي الارض چې مونږ را زمکه تا څنګه راځو ورته نن قصها را کمو د ازمکا من اطراف هذا اطراف لدینا د ازمکا را سره کمو ها خو شوي والله يحكم لا معقب لحكمه الله تعالی فیصله کوي او نشته دی ورستو کوونکې فیصله ده الله لرا هیڅ څوک نه چې رسته کوله او هو سریع الحساب او هغه الله تعالی د حساب کوونکې دی او ځمکه څنګه را تنګيږي را لنډيږي نو یو په خواني جاهلان شاعران به وغه به اوس قصه د ځان نه جوړ کړه دا سی ویا ترجمه به خپل وکړه خود ځان نه هغه به کې وای وای چې او یا لکه سندونه پر رمضان غټه ټکر خوري او دا مار د لکې سر خوري وای د زمکه نه غیر چا پیر مار راتاو دی او هغه مار چې کوم دنه د خپل لکې هغه سر خوري نو رو را غونډيږي او غزمه کرا تنګيږي دا څه خبره ده دا نه ده ان نقتل الارض ننقصها من اطرافها دې کې دوه معنی علما وکړي دي یو دا چې مونږ ځمکه ترازو دا غي اطراف نه مونږ راکمو دا غي برکات ختمي نو برکتونه ذکر نه تاسو مونږ وګورو په دې خپل ژوند کې لس کاله مخکې کم برکات او غوس نشته دي شل کاله مخکې چې کوم مشران چې کوم خبره کوي هغه برکات لاړل ختم شو نو دا برکتونه ختمېدل د ځمکې دی یو معنی دا ده دویمه معنی وای دا چې دا کفار ته تخویف ته چې وکافرانو منګه دی مسلمانانو ته غلبه ورکو نو نن قصوها منګ بدا د کفر مکه را کمو من اطرافها د غیر چا پیرنا نو کا مسلمانان غالب کیږي د کفر مکه کمیږي دارالحرب کمیږي دارالاسلام سیوا کیږي دا معنا ده دریمه معنی پکې چا کړی دا هغه دا دا اغم سیدا خو البته هغه معنی نه دا هغه هغه یو مقصد دی دا آیات دغه دی بالکل هغه هغه شان کیږي مصداق ګرځي خو معنی نه دا هغه دار چې ناتل نات الارض ننقصها من اطرافها بموت العلماء والصلحاء صلحاء او عالمان خلق کې پزمکه کې مړ کیږي نو په دې سره پزمکه کې کمی راځي برکاتو کې کمی راځي بالکل دا صحیح خبره ده والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم اوس تخويف دل ورکی چې ګور دا خلق د دینه په تر دې ته وي تخويف به ذکر الاقوام السابقه مخکینی قومونه می تبا کړو دای بم تبا کم دا ما ته سګران نه دي وقد مكر الذين من قبلهم او یقینا چل کړو آ کسانو چې مخکې د دوی نه سم مکرونه کړو د انبیاء او د پیغمبرانو په مخالفت کې نو فللله المکر جميعا د الله په اختیار کې دي چلونه ټول ټول چلونه د الله په اختیار کې دا مطلب مطلب دا دی چې د دې جزاء الله فرشته دی د دې سزا الله فرشته دی الله وای ما تبرش يعلم ما تکسب كل نفس پویږي الله تعالی په هر غصه باندې چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار او درد چې پوهه بشي کافران لمن عقب الدار چا د پارا انجام د کور رستنی دی سپته به لګی دا الته کې چې د اخیری انجام بر چا کیږي ها اوس په اخر کې وته اثبات تر رسالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی او پاغي باندې گواہی پیش کوي نو یو پلا کفا بالله شهیدا بیني و بینکم د الله شهادت او دویم نمبر شهادت د چا دی د علماو دی ها دا دو ذکر کوي و یقول الذین کفروا و یا کسان چې کافران دي لست مرسلا نه ترسول ترسول نه مونږ ته نه منلن اعتراض کلو کی کله تفسیری اعتراضات کوي کله لن کوي قل ورته وای کفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی گوا بیني پمین زما کی و بینکم پمین تاسو کی علی نبوتی و رسالتی دما په نبوت او پر رسالت باندې او شهادت تیر شو چې دوی څنګه شهادت وي ودا کتاب ته شاهد ده کنه تاسو دې کتاب مقابله نشي کوله نو معلومه ده چې دا مخلوق کتاب نه دی چې د مخلوق نه دی او دا د خالق کتاب وای چې تر رسولي نو بس له هدا دي کې دروغ نشته دی و من عنده علم الكتاب او گواه گو کافی دی گواه په دې باندې من هغه څوک عنده چې هغه سره دی علم الكتاب علم د کتابونو علم د کتابونو په خوانو یعنی په خواني علما چې کم خو علما دي هغه ته گواہی کوي چې او دا د الله رسول دی یو یا من عنده علم الكتاب بعد وای الله دی هغه سره د ټولو کتابونو علم دی الله تعالی دا د دویم صفت شو نو بس بیا دا څه دا بیا یو گواہی دا او دا دویم صفت شو ښا تر دې پوری دا سورته رعد سورت رعد په پنځو بابونو باندې مشتمل او په سورت رعد کې دغه چې کوم د دعوه سوا له دعوت الحق پوه شو الله تعالی لره بلنه حق ده مدد غواړي د یو الله نه غواړي د الله تعالی نه ماتیوا د بل چا نه مدد مغواړي وجه صدا دلایل په پیش کړ الله درته وی زکا خالق زیم الله الذي رفع السماوات پوچ هغه ولنا هغه کی او هغه دلایل پیش کړ وی اسمان ما پورته کړی دی ها زمکه ما خورا کړی دا او هو الذي مد الارض وفي الارض قطع متجاورات زمکه کی دا مختلفی ټوکړي ما پیدا کړی دي نو خالق زیم لہذا معنی غواړي بیا وی عالم زیما الله یعلم ما تحمل كل انثى ها سواء منكم من اثر القول ومن جهر به عالم الغیب والشهاده الكبير المتعال عالم الغیب زیم ما ته پته لګی چې څوک دعا کوي ما نه کزه لری مو کني دی دانش تر زهر چاته نږدې ما زمزه आवाज اورما نو ما نه غواړي قل من رب السماوات والارض قل الله رب دیمان له دعوه الحق صحیح شو بیا وی دا رزق فراخ کول او تنگول دام زما پلاس کی دی الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر چې در رزق او تنگو مو کلاو له دعوه الحق لهذا زمانه غواړی بیا ویل چې ګورئ افمن هو قائم علی کل نفس د هر نفس نگرانی زکوما هغه ته سزا زور کوم هغه ته سزا نه زبچ کوم نو له دعوت الحق هغه د پاره بلنه حق ده په دې طرز باندې صورت ټول لاو چلے دو دغه دعوی ثابتولا په دویمه حصہ کې اثبات پر رسالت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح شو په دې صورت کې امتیازات ذکر درعت فرشتي فکر هغه ويسبح الرعد بحمده مختلف انواع دلائل پکې ذکر شو مثالونه پکې ذکر شو پینځه تقریبا هغه مثالونه راته ذکر کړل د پاره د فرق ثابتول د کفر او د اسلام او د مسلمان او د کافر دا درته ذکر کړل شهادت د الله تعالی ذکر کا او د اهل اهل العلم ذکر کو پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صورت ختم شو حاصل د صورت د اولی سیراوت لا اله الا الله او د دویمی سیر د حاصل لاوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تر دې پورې شو دا دغه ختم شو سورته رعد